د مد بارک کې څو خبرې دي اوله خبره خدا دا تعریف د مد دویمه خبره اقسام د مد دارنګي درېمه خبره حروف د مد څلورم اسباب د مد پنځم مقدار د مد شپږم حکم د مد او بل شرطونه د مد نو مد ته ویل کیږي اول خو ثبوت د مد بارکه د تعریف د مد نمخ کې ولیکي ثبوت د مد نه دا بسوي خبر شي تمام یو روایت کراغلی ابن مسعود رضی الله عنه یو سړی نو اوریدل چې هغه انما الصدقات للفقراء والمساکین مده پکېونه کو ابن مسعود رضی الله عنه ورته فرمایل ما هكذا اقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر ما تدا سي نه دی ویلي اته چې څنګه وایي هغه وی تا ته څنګه ویلي نو هغه مت پکې وکړو انما الصدقات للفقراء والمساكين ابن الجزري په النشر کې ذکر کړی دی ابن مسعود رضی الله عنه دا حدیث او ویلي دی هذا حجه هذا حديث حجة ونص في هذا الباب رجاله رجال اسناده ثقات دا په دې باب کې یو قوي دلیل دی او کوم روایت امام بخاری په باب مد القراءه کې ذکر کړی چې د قتاده رضی الله عنه روایت ده چاوي ما د انس بن مالک رضی الله عنه د پوسو کو په بار د قراءت د الله د پیغمبر کې نغوي کان یمد مدن حالت یمد صوته مدن ده بعضی وی دین مراد دا چې یو بعضی قرات به د بعضی سره په وسکولو خو چې لفظ د صوت په کوم احادیث احادیثو کې راغلی نو دې توجیه غو خلاف دی بل دلیل په مد باندې ورتل القرآن ترتیلا دی ترتیل تمهل توي په مزه مزه لوستل چې مدونه ارڅ پوره کې اي سر البيان ولا ذکر کړي هو تطويل صوت الحرف لاتساع مخرجه د حرف اواز اوګدول ځکه مخرج کولاو ده د دې مقابله کې قصر راځي او تعرف الاشياء باضدادها نو قصر په لغت کې حبس تویل کیږي ها حرم مقصورات معنا محبوسات نو قصر معنا کله عدم الودی او کله مد مای دا موږ مخ کې ویلو هدایت القاری تعریف کړي اثبات حرف المد فقط قصر دي ته چې حرف مد پکې صرف او چې حرف لین نو مد ما دی یا عدم المد هم مد ما صحیح دی حروف مده حروف مده درې دي نو علامه جمزوري سے وای حروفها ثلاثه فعيها من لفظ وعي وهي في نوحيها نوحيها درې حروف دي ارته بار بار ذکر شول حروف لي دو دي واو او یا چې ساکني مقدمه فتحي حروف ماده قوي شرط د ماده لپاره او حروف لین ضعیف شرط د ماده لپاره اسباب المد د مد لپاره دوه اسباب دی یو لفظي او بل معنوي معنوي سبب ورته چې کوم دی نو دا د مبالغه په تور وي یو سره مبالغه کوي او مدوکی او دا سبب قوي سبب نه او د عربو په نزد مقصود هم ده په علم نحو الفکریه کې مولا علی القاری ته ذکر کړی ويعلم أن أسباب المد منها لفظي بعض اللفظ سبب ندي كما تقدم ومنها معنوي وهو قصد المبالغة دا بارد مبالغي رازي وهو سبب قوي دا قوي سبب نه مقصود عند العرب وإن كان أضعف من السبب اللفظي عند القراء وهو مد التعظيم بتمد التعظيم وي لك لا إله إلا الله كمدك إيه لا اله الا الله دا مثلا سبب د دې څه شه ده تعظیم ده مثلا ته قصر سره قران وې قران قصر سره وې خو بعضی طرق کې بیا دې ته تیرور سمت بو کې خوګت ولې تعظیم د بار دا بعضی طرقو کې شته مد التعظیم سبب لفظي د مد د پار حمزه او سکون نه خو معنی وکنه او سوک شدم ذکر کړي خو بس شد مثلا کې څه ساکن نو نو هغه اسباب د مخصوص په لفظي درې حمزه سکون شد دا حمزه سبب ضعیف ده که متصل که منفصل او سکون سبب قوی ده که اصلي وي که عارضي سوال د مد د پاره حمزه او سکون سبب دی او د حرف لین د پاره سبب سکون کې دی چې کو حمزه نشي کې دی لکه شیئن داوله لکه مثلا حرف مد نه پس حمزه راشي موږ مد وګدو کنه نو که چرته دا حمزه د حرف لین نه پس رااله ولې نو وګدو شیئن ولې نو وګدوس جواب دا د حرف مد د مد لپاره قوي محل دی نو سبب ورته ضعیف او قوي دواړه راتلې شي ځکه خپل قوت کې دی نو که سبب قوي راځي او که ضعیف راځي لکه طالب دی او خمالدار دی کاغله مدرسه کې ته په غاسم څه کوي بیگ کې ځان تر خصوصي خوراکونه یې خیا کوي پټ پټ چاله ور کوي هم نه او حرف لین دا ضعیف شرط ته نو ضعیف د پارا ضعیف راتلی شي هغه بخامخه قوي نو قوي سکون ده ضعیف نشي راتلی چې حمزه ده دا خپل هم ضعیف دی چې یو کمزور هم یو ورپسې بل مرګر هم کمزور شي بل دا مد نه ده مد کله کله التقاء د ساکنینو راشي تاسو ته التقاء ساکنینو کې راشي نو اجتماع د ساکنینو سو طریقې دي چې هغه به موږ ختمو صحیح شو تاسو چې کوم ځای کې وایي چې اجتماع د ساکنینو جایز ده نو هلته څه چلی ابتداء مت په دوه قسمه دی اصلي او فرعي اصلي دیتا الطبيعي موي الذاتي موي مد الصيغه موي لیکل دی درته ها او بیا چې تفصیل تزینو د مد فرعی لس اقسام دي پنځه قسمه د لازم بیا متصل واجب بیا مد عارض وقفي بیا مد منفصل جائز بیا مد البدل ټول را روان دي بل خبره مراتب المدود د مدونو مرتبه دي دا به ذکر فعارض فض انفصال فبدل پنځه نو کله چې مرتبه پنځه شوي د مدونو او اوس یو ځای کې دوه اسباب د مد راجه مشول نو مونږ به اعتبار کم مد لور کوو قوی له ضعیف لا قوی لا قوی ته به اعتبار ورکو ها وسبب مد اذا مجتمع فان اقوى السببين انفردا دو اسباب د مدونو چې راجه مشول قوت له اعتباري هغه ضعیف به ختميږي مد په دوه قسمه د ابتداء اصلي او فرعي مد اصلي ته طبيعي وي مد اصلي تعریف څه دی ما لا تقوم ذات الحرف بدونه ذات د حرف بغیر د دین او درې دین شي کدا دیونو کو قالو کوز دی قا کې مدونو کو نو څه بشړو حرف مد دا غزات به ختم شي قا دی وي یا لو دی وي ما لا تقوم ذات الحرف الا ب... ما لا تقوم ذات الحرف بدونه وليس بعده همزه ولا سكون نترست همزه شتا او نترست سكون شتا لك قالوا دا دې ته مد اصلي ولي وای د دې په اصل کې مد پروت دی مد طبيعي ورته ځکه وای په طبيعت سلیمه باندې چې چې چا طبيعت سمي عقل برابري د بدامت نه د خپل مقدار نه کمای نه به زیاتای اجنا عقل والے شوی بس بیا ولا غوږ کې دا صرف چې سی وې ها ذاتی ورته ځکه وای چې دا د حرف په دی ذات کې پروت دی د حرف دا ذات بغیر د دینه موجودیږي نه مد الصيغه ورته ځکه وای چې صيغه اصل دی او چې تیمه دی اصل کې دامت پروت دی بیا مثالونه وګوره وایي حیتانهم حی یا ماده تا الف ماده صحیح شو قولو واوی مد دي دواړه ا دې بلکې درې واره جمع دي نوحيها مقدار یې ول ابتها نوحيها پوښي به کنه مقدار یې ول اسنه دې ته مدي اصلي طبيعي ذاتي مد صيغه وي بیا د دې ملحقات دي څه شي دي ملحقات څه ته وایي اے ملحق دې ته ویل کېږي چې په حکم کې داغه پشانی شکل کې نه خو حکم کې ها نور احواله ته بدل دي خو حکم داغه پشان نه نو دې ته مونږ څه وایو ملحق وایو دې ته څه وایو ملحق ملحقات د دې درې دي نه اول دو دي اول کلمي او حرفي یا به کلمه کې یا به حروف کې نو که په کلمه کې یا درې دي الف با جیم هم قتل کنا او که په حرف کې څه شي دي هغه بیا 47 صفحه کې وګورئ الحرفي با الحرفي هدایت القاری دا ذکر کړی 267 صفحه ده اکاسات د ذکر کړی أحسن منها نحييتم دارنګ ربانیین النبیین دا ټول مثال نه سری اگر چې تاسو د مثال نه نشته دا د اول حالت د مد د ترکیب تمکین څه معنا ده مد لزه ورکول دلته د زه ورکو مد دی وکړو کله نه ورکول د نو بیا د ادغام کول ادغام نه کیږي دویم دویم حالت دا ده دویا غان راجه مشویا دو واونه او اول پکې مد ده اول واو مد ده دویم متحرک اول یا مد ده دویم متحرک نو تاسو به باغی کې ادغام کیدو نه کېدو کنه د مثلینو مانع دا و چې دوه واونه راجم شي اول ماده ده د واو ماده ادغام په واو متحرک کې نه کېږي د یا ماده ادغام په یای هلته در لدی کې معنی المثلین کې بیا وګورئ ادغام ولې نه کېږي مونږ زه ورکو متا تمکین مد التمکین مد لمزه ورکو او ادغام او مد یو بل څه شي مقابل دي مد چې کې وګدې با واز ادغام کې आवाज نه وګديږي درم دویم نمبر تر چې پانه واړوي الثابت فی الوقف دون الوصل چې په وقف کې او په وصل کې نه وقف د په حکومت شته خو وصل په حکومت نشته دا بیا ګورا پسو قسمه ده پدری قسمه ده پسو قسمه ده پدری اولنې قسم ده هدن مصلن غزن غین سره ده ها عین نه ده یو شو دویم وکیلا حدیثا قیلا دوشول هلکه وردا سبق نه نه دې کې چې د چا زره سوچ نه بیا نه پوي دا په قاعده کې ګران سبق دی په اعتبار د پوه سره نو غوږ ورته ونیسئ بدا چې ختم شي بیا نور ګران نه دی ما سووي الثابت في الوقت دون الوصل په درې قسمه ده هدن مصلن غزن یو قسم تفصیل کوم بیا وکیلا حدیثا قیلا دویم قسم او دریم قسم ذاق الشجرة من اقصى المدينة ولا تسب الذين غير محل الصيد هتین شو عجیب مو کتو کنه لاندې مو کتو جیم ذاق الشجرة ته چلی کلی او د تین ولیکل په بویږي په 1 2 3 دا منځ کې چې کم دي کنه دا مستثنیات دي د دې دویم نه اګه تاسو څوک وایي ما سره درې طالبان دي د یو نوم د احمد او د بل نوم د محمد او بیا ورشه لګي وبره وړه یاره تګی شو بس څوک وببوسکو خبره مبروکه بیا وای د دریم نوم د ابراهیم دا منځ کې خبرې څه وي دا زیاتی خبرې وي نو 1 2 نه پس زیاتی خبرې دي درېمه خبره دا که شجره کې شروع شو پوه شئ کنه دې کې لږه غلطي راغله نو سوچ ورته کوي یا بم ټیک کو ګورا ثابت په الوقف دون الوصل اولنې څه چې اول درې مثالونه د څه شي دي دا مثالونه د هغه الف دي چې د تنوین نه بدل راغلی او اسم مقصور وي الف بدل د تنوین نه راغلی او وی اسم مقصور مثال به څنګه يهودن مصلن غزن نو چې وقف کې تنوین متشته چې وقف کې شته چې وصل کې نشته نشته خو چې وقف کې اشتاء ثابت په الوقف ته صرف هدا مصلى غزا ايشو ويدخل قا دا خو یو شو دویم دویم نمبر وکیل حدیث عقیله دا دویم نمبر کر خکې مثالونه د سری دا هغه الف د چې بدل د تنوین نراغلی په اسم منصوب کې اسم مقصور نه هغه ولنې درې مثالونه د څو د اسم مقصور او د اخیری درې د اسم مقصور نه دي بس اسم منصوب د عام اسم دی مقصور نه دی اوس چې چرته اخر کې فتحتين راځي نو باغی وقف وکړو مت پکې جوړ شو نه بسي ابدا ملحق د مدسدی تبعی ذاتنه یو ثابت په الوقف دون الوصل بینه د دینه مستثنیات مشتا هغه کوم دی ورپسې المستثنيات هغه الف لیکلی درته مستثنيات څو ذکر کوو مونږه دوا الثابت في الوقف دون الوصل هغه کې چې کوم فتحتين راغلي دي د دې فتحتين نه موږ دوه مستثنيات ذکر کوو یو څو هغه الف چې بدل راغلي د تنوین نه وقفا او مخکې ته حمزه ده ما ته وګوره دعاء نداء بناء غثاء دې دې کې چې تو وقفو کې نو څه بشي دعاء نداء بناء غثاء الف رالو خو مخکې ته حمزه ده هغه مخکې کې الف جوړ شوی وکیلا حدیثا قیلا خو مخکې ته څه حمزه و دلته په مخکې حمزه رااله او د الف نه چې مخکې حمزه راشي هغه مد البدلی ا د مد اصلي طبيعي ذاتي د ملحقات نه ني د مد بدل دي ته وای چې اول حرف مد نه مخکې حمزه راشي امنا ایمانا اوتو را روان د مد البدل څوک په دې پوښو نو دا غره مد البدل دی دې ته چرته ولوي چې ملحق د مد اصلي طبيعي ذاتي دی وایي کنه پوهیږي څوک په پوښول ګول تا ته مستثنا ده په ګول تا باندې چې فتحتين راشي ناغه په الف بدليږي هغه نه غه جوړيږي رحمه زکا نحاء التانيث المنونه المنصوبه هغه هاي تانيث چې پر اغلي تنوين پر اغلي د نسب معنا فتحه په فتحتين نو دینه ملک نه جوړیږي څنګه به رحمه زکاه نعمه نو په دې کې مدي ملحق د مد طبيعي ذاتي نشو نو فتحتين کراغلي وقف دی په وکونو مت پکشتا خو کله ورته مدي بدل جوړيږي او کله ته ګول ها جوړيږي نو چرته اور سره په وسنه کې صحیح شوی که پوینه شوی قاضي نمبر 3 جیم دریم څه شی دی دریم هغه دی چې وقف دی په هغه حرف مد کو چې اجتماع د ساکنینو د وجه حذف شوی وذاق الشجره کې اجتماع د ساکنینو د قاری سره دو ساکنین جمع شوی دی یو څه شی دی شین دی او بل څه شی دی قاف دی نا الف دی نو کله چې په دې باندې وقف کې مت شته کې نشته ذاق من اقصى تسب محلي نو ثابت في الوقف دون الوصل بیا په دې کې دا اول مثال ذاق الشجره دا غالب د چې الف د تسنیوي من اقصى المدينه کې اغو الف ده چې الف د تسنیه نوي ولا تسبوا دا مثال د واو دی غیر محلی کې مثال د یا دی صحیح شو کنه اوس جیم ترا شي الکه دا جیم به څوک ټکی چې سره لګي حاجی او ګوره په دې کې مونږ وی وایو طلبي مد العوض نه مد العوض دې ته وای کنه چې فتحتين باندې دی وقف کو په عوض کې در تالیف رالو هیڅ نو هغه حل څه خبره نو درم الثابت في الوسط دون الوقف ويدخل فيه مد السلة الصغرى بل هغه د چې ثابت وي په وصل کې چې وصل وقف نه کوي نو يبا چې وقف دی کو نه بي او دې کې مد سله صغرام داخل دی هاي کې خو یو الف مد ده دا بکله دا غي ملحق چې وقف به ونکي نو ثابت فی الوصل ده وقف دې کو بل مد ته جوړ شو الراکعون بل ته جوړ شو العقاب بل ته جوړ شو صحیح شو چې وقف نکې المحسنین الراکعون العقاب نبي په کې ملحق د مد تبعی ذاتی شو دویم ان ربه دا مجد سله صغرا دی ته وای هاي ضمیر باندې چې دا کوم سله راغلی سله دی لوي دا راخکې چې شي له به دا نو دا په وقف کې نشته وقف پرکا ان ربه شتا هذه شتا پویګی په کنه پویګی په نو وقف کې نشته او وصل کې شته ان ربه هذه وګوره دا هذه چې کوم ده کنه نو دې تلک سوچ وکړ دې باندې تکړه طلبه پويږي وها دا هذه کې چې دا کوم دوی ما هادا ان ربه کې هاي ضمیر دا او هذه کې څه شي دي دا دوی ما دا مونږ لګیایو په ملحقاتو د مدې اصلي طبيعي ذاتی کې او اوس په دې هذه کې دا دوی ما ها چې کوم ده هی دا د ملحقاتو د هاي ضمیر نشوه نو ملحق په ملحق را دن نشو پوه شئ کنه دا هاي ضمیر نه ده او حکم دا غي ده چې کله بین المتحرکین راشي نو سلب پکې کیږي او حذف کیږي د وجه د التقاء د ساکنین نه لکه هذه الشجره بیا دا هاي ضمیر او ها د اسم الاشاره کې دو فرق دي دا دوه فرقونه دي بهرحال دا د ملحقات دا غینه ده هغه کې چې څنګه چل کیږي دی کې ماغه چل کیږي بس دغه طریقې ده څوک په دې باندې پوه شول الموانع الموانع نه څه مراد دي الموانع نه مراد ده چې په کم ځای کې اوس په حای ضمیر کې حای ضمیر براغله یو بسې پاغه دې کې با دغه مد نشه ملګری شي مون قوت حای ضمیر باندې کله وقف نکي او سله دې پکې وکا نو دا به ملحق شي د مد اصلي طبيعي ذاتي وصلا به موجودي وقفا به نن ني موجود وکلا کلا په دې کې دا سله نه کیږي نو موانع نه مراد سوي الحالات التي لا تمد فيها صله الهاء هغه احوال چې باغې کې سله د ها نه کیږي سله خو پیژنې کنده وګدول په دې ها کې دا به نه یو کلا مخکې وروسته کې ساکن دي کنه دي دریم اول ته ساکن دی او دویم متحرک دی بیا هم پکې نه کیږي فيه هدن بل فلورم اول متحرک د تخرس د ساکن دی وسع کرسیه السماوات والارض څوک په دې پوښتنه ها موږ مخکې په دویم نمبر کې دا وی نزل عليه القرآن کې چې رسنو او مخکې ته ساکن د نسلا نکېږي یا ته مخکې ساکن د سلا نکېږي یا ته رستو ساکن د سلا یعنی چې درست مخکې ته متعارف بیا به کې لا کیږي اوس د دې موانعونه مستثنیات دي کله به ترست مخکې متحرک بیا به مثل نه شي يرضه لكم پوښګ پوی نه شوي او کله به سي مخکې به ساکینی تاوي سل نه کیږي او بعض وخت به مخکې ساکینی سل به شي فيه مهانا څک په دې باندې پوه شول او د دې خپل احوال د هاي ضمیر را روان دي دا خبره ال تمرازي دا څه شي شو ملحقات د مد اصلي طبيعي ذاتي درې مذکر کل او دا غي موانع او مستثنيات دویم ملحق چغی توي ملحق حرفي دا سمره الفات چې راغلي دي په حي طهور کې الفات حي طهور څه توي حيا طهارا او دا راځي په څه کې د سوراتونو په اول کې چې هغه ته حروف مقطعات وایي د حروف مقطعات مبارکه یو دا کتاب دی الحروف المقطعه ما مخکې دینه بعضی خبرې کولې خپل کتاب دی بیا پس دا غینا کتاب رانه ورځ رک شو کنه دا ډېر په څو غزم خو مینه مونته دا مې بل کتاب راوي دا هغه نه خپل دی کله چې یو کتاب دله نعم البدل وای ها که چېرته دا کتاب نه ورک شوی دا به ما سره نه ویوس دې په څه زو ګرځیدم دا کتاب مې را پیدا کو الحروف المقطعه في اوائل الصور فضل عباس صالح عبد اللطيف ابو عيسى دا فلسطین کې چې کوم دی الله دې د مصیبتونو پورته کی او ټول مسلمانانو باندې الله رحم وکړي او کفار دې تباہ او برباد کړي هغه کې دا یو جامع کې د کشر خپل کتاب د انتهایی اوس کال دې دا یو خبرم نکو او د حروف مقطعات خبر رست را روان ده الف لام را څوک په دې باندې پوه شو حاجی دا مد اصلي طبيعي ذاتي څه شو ختم شو مد اوس مد فرعي تراشه نو ما وې د مد فرعي څو اقسام دي لس وي والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير حمز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي, فالطبيعي يكون دا مد أصليه ورپسې د ماده فرعي مادي فرعي چې سبب باندې موقوف وي سبب ته محتاج وي اسباب د مد سوري دوه یا درې همزه سکون او بعض تشدید ذکر کړي د حمزه او د سکون د وجه په مد کې زیادت راځي ځکه حروف مد ضعیف دي نو مات پکې ځکه کو چې ردی کله قوت پیدا شي دا موږ ویلو په خفا کې په صفت د خفا کې موږ دا پټیږي نو مات پکې کوي قاریان چې چرتا د دې قوي حرف د وجه ضعیف حرف څه نشي ګډ وډ نشي حمزه حمزه د وجه دې ته نقصان نه رسي او یا ځکه مت کو چې موږ د حمزه نطق ته د حمزه د نطق صحیح ادایګي وکړو مونږ ویلو چې لا یجمع بین الساکنین فی الوصل والا حرک او حذف کله چې اجتماع د ساکنین رااله نو یا به حذف کې یا به حرکت ورکې اولته او دلته مون حذف کو نو حرکت ورکو بلکې سم پکې وکړو مدمو پکې وکړو چې په دې کې طول له چې ساکن نه مخکې شخه امام سقاوي ته ذکر کړی چې هغه مد چې سبب سکونی نو هغه کم ده هغه مد نه چې سبب حمزه اوس بس کو امام جزري وي طول پکې کې او تقاوي ته وایي چې رقم ده د حمزه نه نو جمع بین القولین بداشي چې قاریانو تفاوت ته په مدونو کې حمزه او ورش اکثر مدونو کې طول کوي نو چا چې ویلي دي چې په حالت د حمزه کې طول کنو مراد ته نه حمزه او ورش نه او سکون لک کم کنو معنا سکون عارضی د کار عالمین او یا دا تفرد د امام سخاوي خود د دائم الازهری ته ذکر کړی چې دا اوله خبره غوره ده چې چا ویلي چې سکون د څه شي په سکون کې د مد زیات شي یا چا دا ویل چې په حمزه کې د زیات شي نو مراد د حمزه نه کم حمزه ورش او خلف د حمزه کې هي څه کوم د څه کوي چې حمزه راشي کوم د منفصلی کوم متصل دواړو کې تول کوي راځم انواع د مد فرعي مد فرعي په پنځه قسمه ده په څو قسمه ده تاسو د کتاب کې ما څلور ذکر کړی دا ټول را روان دي احکامات د مدونو دو دي یو د جواز او بل د وجوب ندري جواز وجوب او لزوم علامه جمزوري صاحب وای اقسام لازم لديهم اربعه للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الجواز والوجوب واللزوم دري أحكامات تي كلا لازمي كلا واجبي كلا جائزي هذا لازم سلور أنواع دي ناو چا سلور دي كلا چا پينزه جمزوري سبسوه سلور دي أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه کلاهما مخفف مسقل فهذه اربعه تفصل چا څلور ذکر کړي نو مد لازم لري نو مد عارض وقفي په یو کې ذکر کړي اے او یا به د حرف مد نه په سکون عارضي یا به حرف لین نه پسی او چا پنځه ذکر کړي جدا جدا یو یو تفصیل وکاو د مد لازم د سو اقسام ذکر کړي المد اللازم الكلمي المثقل اللازم الكلمي المخفف اللازم الحرفي المثقل اللازم الحرفي المخفف ومقتل كنا مد لازم بسو قسمه ده د څلور ذکر كم كم کم مد لازم كلمي مثقل كلمي مخفف حرفي مثقل حرفي مخفف هذا حرفي مخفف سي کله حرف مد نه پسې کله کله د حرف لین نه پسې لکه رستو را روان دي 48 صفحه کې لازم څو شول څلور اقسام اولنې څه چې د مد اللازم الکلمی المثقل مد لازم کلمی مثقل څه تویل کیږي ان يقع بعد حرف المد سکون اصلي مدغم د حرف مد نه پس سکون اصلي مدغم راشي بعباره اخرى د حرف مد نه پس تشدید راشي شد کلمی ورته ځکه وای چې کلمه کې راغله حروف کې نه راغله او مثقل ورته ځکه وای چې دا کم ساکن چې د نوغه څه شی دی اصل کې مشدد دی مدغم دی او استماع ساکنین خو منو نو موږ پکې ما دوکو مثالونه به څنګه الضالين فتحة لام نعم. ضاد فتحة ألف مدد ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضال لام كسرة يا سكون لي په دې ټولو اقسامو کې اخیری قسم نه خدا اوس چې کوم کې لګیا یو مد لازم کلمه مسقل کې په ټولو کې سو الف مد درې کمه به ته نه ها سو الف دې درې الف مد ده مضار الف دکې مضا مضا نه ها سوي بایر او داوود کې درګه او دوسرا عبد الله صاحب کا بیٹا کې درګه ها بلا او سارو سارو داوود ته بالکل دا بل په قاعده کې امتحان رانه واغستو دا دا ټکی وسنګ نو مې موي ما راځه دې یو ټکی ته پوس کین نو الله ته پوس یو کوی دا څنګه نو غلط مې وي یا ډېر ګرانه د قاعده وي مې کتو به بغیر وي یو مې غلط وي دوه مې ټیک وي دا غلط نم سم وي هغه به ډېر ګرانه هلکه وخت هم دغه شوی په دا یو وایو امین په ټکو کول شي کنه امین ما کا یو غړ غونته ځان سره بوته شرطه مدرسه چې اوله ول جوړ شو نو دلته کې واړو واړو طالبانو وظیفې ته تلل نو هلته له پیسې ملاو شي کنه یو طالب پکې ډېر هوښیار چڼه او بل چې دا وایي وای دا څه وکړه دا مدرسه نوي جوړیږي ته دا پیسې خورې مونږه خورو دا مدرسه به څوک جوړوي نو روزانه بیا غچړي نه پیسې زه پر دې پټې پټې خوړې ا بیا وروسته ولې وې دې مانه پیسې لې چې مدرسه په جوړو هغه به بیا 50 روپۍ ورکړي ته به څه خوړې الف مد نون شده جا نون ضمتين نون داسې بشي او بیا درې واړه وقفونه پکېږي جا نو تاسو کله څه کوي ها دا دا غنه به پوره کې